بیا د دې اهمیت ذکر شو چې کتاب او سنت آثار او سلف کې کم د دې اهمیت راغله دریم نمبر بیا دا فرق ذکر شو چې د سند او اسناد په منځ کې ترادف ده کنه د دې په منځ کې څه فرق شته نننی درس کې د مصطلح د تدوین چې کوم مراحل تیر شوي دي مصنف رحمت الله علیه باغ ذکر کوي اختصار او ملخص د دې درس دا دی چې په علم د مصطلح باندې درې مراحل او درې اطوار تیر شوي دي لومبنه اغیلوی النشأه والتکوین چې د دې علم ابتدا څنګه وشوه صحابه کرامو به روایات د نبی صلی الله علیه وسلم نه کم نقل کول کثرت به نه کولو دا د باب الاحتیاط نه چې خدای را نو نشي چرته غلط نشو او دا غس نسبت نبی صلی الله علیه وسلم له نکو چې غي نی ویلي دارنګ غي به تثبت کولو په نقل الاخبار کې به تحقیق به اخبار او احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه بیانول او نه به د چا قبلول دویمه مرحله چې په علم د مصطلح باندې تیر شوی نو دی لوی التدوین غیر المستقل چې په زمن د مؤلفاتو کې قرن ثانی کې د دې ابتدا او شوا مستقل قوانین نه خو اهل علم بعض مسائل د دې په کتابونو کې ذکر کول یو مسله دو مسلې به په زمن د ابوابو کې راتلې او درېمه مرحله بیا و د تدوین مستقل چې د فن کې مستقل کتابونه ولیکل شول ړومبنی کتاب په کرامه هرمزی رحمت الله علیه المحدث الفاصل په څلورم قرن کې ولیکلو چې دی په 360 کې وفات شوی نو مصنف رحمت الله علیه وی مراحل تدوین علم مصطلح الحديث د مصطلح الحديث د علم د تدوين چې کم مراحل او اطوار تیر شوي دي وی لم يؤثر التدوين في علم مصطلح الحديث الا فی القرن الهجری الثانی په علم المصطلح کې تدوین څه تاثیر نو کړي مګر په دویمه هجری کې حيث وجدت بعض الكتابات في بعض انواع علوم الحديث ضمن كتب مؤلفيها چې بعضی کتابات بعضی مکتوبات په دې کې وشول د حدیث مختلف انواع ذکر کړل هغه مستقل نه په زمن د کتابونو کې کصنیع الامام الشافعی رحمه الله فی کتابیه لکه امام شافعی رحمت الله علیه چې 204 کې د وفات شوه په خپل دوو کتابونو کې د دې بعضی مسائل او انواع راواغستل ذکر کړل الرساله والام کتاب الرساله او کتاب الام کې حيث تكلم فيهما عن بعض تلك الانواع چې په دې دواړو کتابونو کې د علوم الحديث بعض انواع ذکر کړل په هغې باندې کلام وکړو دغه انواع سو کالمرسل والشاذ والمرفوع والمقطوع وصفة من تقبل روايته ومن ترد ونحو ذلك مرسل شاذ مرفوع مقطوع دای ذکر کل د دې ټولو تعریفات او تفصیل برستو راځي دا صفات ذکر کل چې پراوی کې به کم صفات موجودي چې روایت قبليږي او کم صفات چې پکې وي داغه د وجنه به روایت رد کیږي ولم يفرد احد من علماء هذا القرن الانواع ضمن مؤلف مستقل په دې قرن ثاني کې علما او مستقل تالیف په دې علم کې نو کړي هغه وخت کې دی له حاجت نو ځکه په اسانیدو کې دومره وګدوالم نو صحابه او مباشرتا بلا واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کول کدی یو بل نبی نقل کول نو صحابه ټول عدول دي پاغه کوم دا ضرورت نو بیا تابعینو د صحابه کرامو نه نقل کول نو وګد اسانید نو قله الحاجتو ځکه دی له ضرورت نو واعتمادهم على الحفظ اكثر او زیات اعتماد د غي په حافظه باندې وو ومع مطلع القرن الهجري الثالث الذي يعد عصر ازدهار العلوم الإسلامية عامة وعلوم السنة خاصة دریم هجری چې شروع شو داغه په ابتدا کې چې د دریم هجری لسوي چې علوم ټول په نشونما کې شول او راپورته شول عموما چې کوم علوم دي د اسلام علوم اسلامیه او د سنت چې کوم علوم دی هغه بالخصوص نشطت حرکت تدوین الحديث بشکل واضح پروخانه واضح شکل سره د دې هغه تدوین شروع شو اهل علم په دې کې مصنفات لیکل شروع کړ حيث برز فيه عدد من العلماء الكبار چې په دې قرن ثالث کې لوی لوی علما را سرګن شول کل امام احمد ابن حنبل ځکه ابتدا کې چې هر علم شروع کیږي په هغه کې څه کمی او نقص وي اسیم جهد بشری چې د انسان کم کوشش دی په هغه کې نقص راځي بل كانت اما تصنيفا في باب مفرد من ابواب هذا العلم دای چې کوم تصنیفات وکړ نو دا یو کتاب بو په یو باب کې د ابواب العلم نه مثلا مرسل حدیث به راواغستو داغي مسائل به ذکر کړل شاغ به راواغستو د هغه انواع به ذکر کړل د هغه تفصیل به ذکر کو نو دا به په یو باب کې تصنیف کول و اما کتابات متنوعه فی بعض فنون الحديث ضمن بعض الكتب یا د لیکلو کل مختلف په بعضی فنونو د حدیثو کې خو هغه په ضمن د کتابونو کې مستقل تصانیف نو ومن هذه الكتب الطبقات لابن سعد د دغه کتابونو نه الطبقات الكبرى د ابن سعد رحمت الله علیه محمد ابن سعد چې د متوفا د په 230 کې او معروف او مشهور د په کاتب الواقدی سره د واقدی غ تاریخ لیکل دا غنه لیکل کړی دی نو ابن سعد رحمت الله علیه دا کتاب لیکلو اصل کتاب په طبقاتو کې خود دې په زمن کې د جرح او تعدیل د علوم الحديث مسائل ذکر کړل په اته جلد کې دا کتاب طبعه ده معتمد کتاب ده په فن د طبقاتو کې په فن د جرح او تعدیل کې والعلل ومعرفه الرجال للامام احمد امام احمد رحمت الله علیه کتاب لیکلو العلل ومعرفه الرجال د دې مختلف روایت بیا راغلي دي د امام احمد نه یو د د زوی روایت دی روایت د عبد الله دارنګ په نورو روایتو نورو شاګردانو ته نه دا نقل کړي دي دا معرفه الرجال د امام احمد چې دی دا په درې جلد کې تبع دی والعلل لابن المديني علل د ابن المديني رحمت الله عليه علي ابن المديني رحمت الله عليه چې امام او فیلسوف د دې فنو خداغه اکثر کتابونه چې دي مفقود دي حتی چې دا کتاب العلل هم د هغه اکثر مفقود دی دا غینه لږ جزء قلیل راغسته شوی دی او په یو جلد کې طبع دی وتواريخ يحيى بن معين في الكلام على الرجال د امام الجرح والتعدیل یحیی بن معین چې کوم کلام پر رجالو باندې دی پر رواتو باندې د هغې تواریخ ولیکل شول مختلف تاریخونه د ده نه شاګردان ولیکل دا د خپل تالیف نه دی خو الله داسې شاګردان ورکړیو چې د دنه لیکلو کل تپوسونه د مسایلو به کول په انواع علوم الحديث کې د جوابونه ورکول نو هغه لیکل شول د تواریخ ټول الحمدلله مطبوع دي تاریخ د عباس الدوری د یحیی ابن معین نه دارنګ سوالات د داریمی د یحیی ابن معین نه والتمييز للامام مسلم دارنګ امام مسلم رحمت الله علیه په دې فن کې کتاب التمييز ولیکلو چې د دین هم جز لطیف طبع شوی دی کامل کتاب نه دی موجود ځکه اهل علم په دې کتاب د تمیز باندې حوالی ورکي پرستو کتابونو کې او چې کم مطبوع دی نو دغه حوالی پاغي کې نه دا دلالت کوي په دې چې کامل کتاب نه دی موجود کم چې مطبوع دی د هغه جز قلیل راغلی دا کبیر النفع کتاب د په خپل باب کې امام مسلم رحمت الله علیه په دې کې احادیث معله ذکر کړي چې کوم معلول روایات دي هغه باندې تفصیلی کلام کړی دی دا رنګ اخطا د رواتو په هغه کې ذکر کړی دي موجود د موږ سره دا کتاب دغه د مخامخ مکتبه کې وما اودعه ايضا في مقدمه صحيحه او هغه قواعد کوم چې د صحیح په مقدمه کې ذکر کړي نو بعضي انواع له اشاره کړي دا والمراسيل لابي داود د امام ابو داود رحمت الله علیه المراسیل چې د دې سنن په اخر کې طبعا دی او ځان له مستقل هم طبعا دی والعلل للترمذي د امام ترمذی رحمت الله علیه کتاب العلل دو کتابونه په علل کې لیکلي دي یو له علل صغیر وای کم چې د دې جامع او د سنن په اخر کې دی او بل د علل کبیر پاغه کې اغلب ماده چې د امام بخاری رحمت الله علیه نه ده وای ما د خپل استاد محمد ابن اسماعیل نه تاسو کو د فلانی حدیث باره کې نو هغه د هغه باره کې دا وای نو علل کبیر کې اغلب ماده د چا نه ده د امام بخاری رحمت الله علیه نه دغه کتاب چې موږ لاره رسیدل په ترتیب د قاضي ابو طالب الاندلسي سره راغلی دی دا محدث فاصل بين الراوي والواعي للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامه هرمزي چې د پدری سواش پیتم هجری کې وفات شوه اهل علم ذکر کړي مخکې ذکر شول چې د آرام هرمز د خوزستان په بلادو کې راتلو وې سلمان فارسی رضی الله عنهم د غزیو او اوس دا ځای واقع کیږي د ایران په مغرب طرف کې رامه هرمز اوس د ایران په مغربي جانب کې دی نو رامه هرمزي رحمت الله علیه په دې کې دا ډومبني کتاب لیکلو نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه مراحل او اطوار د مصطلح الحديث د تدوین ذکر کړ اشهر المؤلفات في علم في علم مصطلح الحديث په دې علم او په دې فن کې چې کوم مشهور کتابونه لیکل شوی دي نو مصنف غ ذکر کوي كثر التصنيف في علوم الحديث جدا فمنها المنثور ومنها المنظوم ومنها المختصر ومنها المطول په علوم الحديث کې ډېر تصانیف شوی دي د قاضي ابي محمد حسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامه هرمزي چې د په 318 هجری کې وفات شوه خو لکنه لم يستوعب د دې علم ټول مسائل نه دی راګیر کړي ځکه ابتدایي مرحله و د دې فن چې مستقل کتاب پکې لیکل کېدې شي نو بعضې مسائل د دې علم ته نه پاتې دي او مرتب کړه هم نه دی ترتیب هم داسې نه دی ورکړی چې څنګه مناسب ترتیب وي دویم کتاب په دې فن کې معرفت علوم الحديث لأبي عبد الله محمد ابن عبد الله الحاکم النیسابوری چې 405 کې د وفات د صاحب د المستدرک علی الصحیحین د حاکم صغیر وای په دې کنیه باندې بل مشهور دی هغه اغلوی الحاکم الكبير عاددنه مخ کې تیر شوی دی په دې فن کې دا د فائدمنو کتابونو نه دی ذکر فيه الخطيب كثيرا من الانواع خطيب په دې کې ډېر انواع د علوم الحديث ذکر کړی دي له فيها تحقيقات علميه اصيله وفوائد مهمه وعزيزه په دې کې ډېر علمي او بنيادي تحقيقات دي او فوائد مهمه او قيمتي فائدې دي پکې سلورم الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع دام د خطیب بغدادي کتاب دی وهو فی فن خاص کما یظهر من تسمیته دا په دې فن کې خاص کتاب لیکل شوی دی لکه څنګه د نوم نه ظاهر دی چې د راوی اخلاق ذکر کړي د سامع آداب ذکر کړي مستقل په انواع علوم الحديث کې نه ده صرف په یو فن کې ده وقل فن من فنون الحديث الا وقد صنف الخطيب فيه كتابا مفردا وي د فنون الحديث کې به ډېر یو کم فن پاتې شوی چې په هغه کې د خطیب بغدادي مستقل کتاب نه لیکلی فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطه وي دا داسې د لکه ابو بکر ابن نقطه رحمت الله علیه ویلي كل من انصف علم ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه هر څوک د انصاف خبره کوي نو اب پدی پويږي چې محدثین کوم د خطیب بغدادي نه پس راغلي دي نو د د په کتابونو باندې هغه عیال دی د د د کتابونو نه فائدہ اخلي د هغې نه استفاده کوي ځکه په هر فن کې مستقل کتاب لیکلی پنځم نمبر علوم الحديث ويقال معرفة انواع علوم الحديث چې دی له معرفة انواع علوم الحديث هم وایي دارنګ معرفت انواع علم الحديث هم ورله وي د علوم په ځای باندې علم او اهل علم ذکر کړي چې د دې صحیح نوم هم د راجح قول مطابق دا د کوم چې مصنف رحمت الله علیه خپل ذکر کړي معرفت انواع علم الحديث لابي عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق المعروف بابن الصلاح چې ابن صلاح رحمت الله علیه دا کتاب لیکلی 643 کې وفات ده وهذا الكتاب مشهور بمقدمة ابن الصلاح په مقدمه د ابن صلاح باندې دا کتاب معروف او مشهور دی هذب فيه مؤلفه فنون هذا العلم مصنف د دې کتاب ابن صلاح رحمت الله علیه په دې کې فنون د دې علم د مصطلح را جمع کړی دي واعتنا بتصانیف الخطيب المتفرقه د خطيب بغدادي چې کم مختلف او متفرق تصانیف وغه په دې کتاب کې را جمع کړی په هغه اعتنا کړې وه فجمع شتات مقاصدها نو دا غي مختلف مقاصد را جمع کړي کوم چې خوارو وارو یو ځای لري وروړي دي وضم الیها من غیرها نخب فوائدها دا غینه علاوه نور منتخب فواید په دې کې ذکر کړي فاجتمع فی کتابه ما تفرق فی غیره نو د کتاب کې هغه انواع او فنون د علم حدیث را جمع شوي چې په نورو کتابونو کې متفرقو وبلغ وبلغ عد الانواع فيه 65 نوعا د انواع عدد په دې کې رسیدلې د 15 شپېتو نوع له چې 65 انواع د علوم الحديث ابن صلاح رحمت الله عليه په مقدمه کې ذکر کړي فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره د دې وجنه خلکو اعتماد کړي راجم شوي په دې کتاب باندې او د د په طریقه باندې روان شوي فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر نو بشمیر د دې نظم کون کې دي دارنګ اختصار کون کې دي بعضی په دې باندې استدراک کوي او بعضی اقتصار د دې کړه دی بعضی په دې باندې اعتراضات واردې بعضی د دې انتصار او مرګرتیا کړې ده معنا دا د دین رستو چې کم توالیف شوی دی په دې فن کې نو دا غټولو اعتماد په مقدمه د ابن صلاح باندې دی چا په نظم کې دا ذکر کړي چا د دې اختصار کړي چا د دې تهذیب او ترتیب کړي دی چا په دې باندې استدراک کړي دی چا په تنقید کړي النکت د حافظ ابن حجر د حافظ عراقي حافظ زرکشي په دې باندې دي لكنه لم يكن ترتيبه على الوضع المتناسب لأنه أملاه شيئا بعد شيء ابن حجر رحمت الله علیه وی چې د دې ترتیب په مناسب وضع باندې نه دی او وجه او علت هم ذکر کړه چې دا اولی په مناسب وضع باندې نه دی راغلی څنګه ترتیب چې پکارو ځکه وی دا د املا کړه دی لګ لګ نو د درس په دوران کې هغه ترتیب د کتاب نه برابریږي څنګه چې یو انسان او یو عالم مستقل تالیف لکینی نو د ده مقصد دا نه و چې تالیف دی ولیکي خو ده به لږ لږ درس طلباو له کولو هغه به یې ورسره لیکلم نو دا یو قسم نوټ د ده د درس د حدیث د علوم الحدیث راغلی شپږم نمبر التقریب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني چې د په 852 کې وفات دی او هو متن مختصر او مفید جدا چې دا یو مختصر متن دی په فن د علم حدیث کې او ډیر مفید دی ابتكر فيه مؤلفه طريقة في ترتيب أنواع علوم الحديث وتقسيمها لم يسبق إليه مصنف رحمت الله علیه په دې کې داسې نوې یو طریقه ذکر کړې چې انواع د علوم الحديث او د هغې تقسیم مې په داسې انداز ذکر کړی چې د مخ د دنه مخکې دا انداز چانو ذکر کړی نو ډېر په بهترین انداز او ترتیب باندې دا مختصر متن لیکلی وزاد فيه انواعا كثيره كما تقدم په دې کې سوای انواع هم ذکر کړي ابن صلاح رحمت الله علیه 15 شپې ته ذکر کړي مخکې ذکر شول چې ابن حجر رحمت الله علیه سوره ذکر کړي سلورتیا انواع ذکر کړي نزهه النظر فی توضیح نخبه الفکر اتم نمبر نزهه النظر دام د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دی چې دا مخکې کوم متن لیکل او نخبه الفکر دا غي شرح کړی دا شرح فيه کتابه السابق نهم نمبر چې متول او وګد کتاب په فن کې راغله فتح المغیث شرح الفیه الحديث حافظ عراقي چې په 800 شپږمه هجری کې وفات دی هغه منظومه کړې و د مقدمه د ابن صلاح په نظم کې ذکر کړی و چې هغه له الفیه الحدیث په نوم باندې مشهور دی او اصل نوم یې التبصره والتذکره نو د هغه کتاب شرح بیا امام سخاوي په فتح المغیث کې کړي چې پنځه جلد کې طبع دا موږ سره دا کتاب شته مکتبه کې دا بیا وګورم مولوی صاحب دا په فن کې بهترین کتاب دی لسم نمبر تدريب الراوي شرح تقريب النووي لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي امام سيوطي دا تدريب الراوي لیکلی چې مخکې کم تقریب د امام نووي رحمت الله علیه ذکر شو د هغه شرح پکې کړي امام سیوطي په 911 کې وفات ده شرح فيه کتاب التقريب والتيسير للامام النووي دې بیا مختلف تبعات دي او مختلف تحقیقات دي په تحقیق د محمد عوامه سپ باندې متبع شوه دی دارنګ نظر محمد الفاریابی او مازن السرساوی شیخ احمد معبد عبد الكريم نو دا د دې بهترین تبعات دي او دا کتاب دلته په جامعه اسلامیه کلیه الحدیث کې دغم نه مقرر هم ده په مصطلح الحديث کې